چې اول حرکات خا حرکات طويله او حرکات قصيره نګور حرکت قصيره څه تویل کیږي فتحه کسره ضمه دې ته ویل کیږي حرکات قصیره او حرکت طویله څه ته وایي واو مده یا مده الف مده ابن جنی صاحب ذکر کړي واعلم ان الحركات ابعاد حروف المد واللين بوهشا حركات دا بعض حروف مد ولين وهي الالف والواو والياء نو بیا وی فكما أن هذه الحروف ثلاثة فكذلك الحركات الثلاثة لك څنګه حروف دريد وحركات دريد فتحه كسرة او ضمه وكان الخصائص كي ذكر كري ابن جني وكان متقدمو النحاه مخكنين احيان يسمون الفتحه الالف الصغيره والكثرة الياء الصغيرة والضمة الواو الصغيرة وقد كانوا في ذلك على طريق مستقيما ندامو بجندنا هم كمال ونقصان الحركات الثلاث وعمل الشفتين معهن کمال او نقصان د حرکات ثلاثه حرکات ثلاثه به کله پوره ادا کیږي او کله به پکې نقصانی او د شوندو د دې حرکات سره سره عمل به نو ګورا د کمال او د نقصان د حرکاتو نه مراد کیفیت صحیحه ده د دې حرکات چې صحیح کیفیت سره بدا څنګه ادا کیږي نو ګورا کمال د فتحې دا ده کامله فتحه به کمای چې خلپه کې د الف غنته او سشوا هيئت د الف جوړ شو دې وجې نه فتحې ته فتحه ځکه هم وایي چې قاري پکې خوله کولاو کي که نه لأن القارئ يفتح فاه عند التلفظ بها کدا هيئت بکنی چې خلق ولاو نه ده نو څه شي شو کمال شو که نقصان شو نقصان د حرکت شو دویم کسری کمال څه شي دی چې قاری به پکې د افق سفلا لاندې جام په کته بوزي لکه څنګه چې د پیا کې خله کته بوزي د دیو جن کسری تنعیان خفض وي خافا ضاد ذکا قاری په کې څه کوي خله کته بوزي يخفض بها فكه السفلا نو کچر تخلا پکې په کته دی هي اثر لاړ نشي نو دا به نقصان به په کسره کې کمال د ضمې سره دی چې شونډې پکې ګول شي لکه څنګه چې په واو کې ګول کیږي کچا شونډې ګول نه کې دغه هيئت جوړ نه کو د واو نو دا به نقصان شي د ضمې سلورم د سکون د سکون کمال سره چې د خپل مخرج اصلي نه روزي او نقصان ته نقصان سره چې بل شی ورته یو ځای شي یا خو دې په سکون کې شونډې څوکي خلا دې خو کولاو کا شونډې دې کولاو کې یا دې راغونډې کې یا دې خلا کته بوتله دا غلط ته د دیو جنا علماء کرامو ذکر کړی وای په سکون کې به شفتین څنګه وي په خپل طبیعت سلیمه باندې به ولاړي که یو حرف ډکم د شونډې باندې ګول کې په سکون کې اګه یو حرف باریک دی نو بیا به په سکون کې سي بیا به حالت د سکون کې خلقتزي ابو عمر صاحب ذکر کړي فاما المحرک من الحروف بالحرکات الثلاث هر چې هغه حروف دي چې متحرک دي چې فتحه کسره ضمه پر راغلي حق دا ده چې دا پوره ادا شي او حرکاتم پوره ادا شي بغیر د اختلاس نه او بغیر د توهین او د اسانتیا نه چاهي کې تضعیف راشي نه به اوږدی ډېر او نه به ډېر لنډی او هر چې وای ساکن دی او اما المسکن من الحروف حق دا دی چې د حرکاتو نه به خالی ادا کې د پوره حرکت نه به خالی ادا کې او د بعض نه بغیر د تشدید نه دیو جنا احمد الطیبی صاحب ذکر کړی چې دا د لسمې صدۍ عالم دی، په خپله منظومه المفید فی معرفة التجوید کې دا د هغه منظومه ده، دا وړه غونتې منظومه ده، ان شاء الله که کال اراده مې کړې چې د دې شرح هم طالبانو ته وکړو په کال کې د تجوید منظومه المفید مختصره غونته بس منظومه ده دی وای وکل مضموم فلن يتم په غمه کې شوند نه ګول کوي نو ته یقیني تور باندې ځان پوکا بانه منتقص ما ضم والواجب النطق به متم د کمه او کو په ضمه کې او واجب په د باندې دا او چې د پوره نطق د ضمه کړي وي شونډې ګول کړي وي وای کذا کذو فتح و ذو کسر یجب اتمام کل منهما فهمه تصب دغه شان تقسیم دی چې چاته عقل پوره ورکړي او چاته کم نو کمال د حرکات تاسو په جندو چې حرکت څنګه پوره کیږي فتحه کسره او ضمه او داغي نقصان ميزان الحركات ومعرفة صحيحها من عليل صحيحها من عليلها حرکات صحیحه او حرکات علیله هر حرکت د قران کریم محتاج د معین زمانه ته میزان الحرکت علما وی ځان به بچ ساتي د کمی او د زیاتینا او د غیر لپاره قوانین وضع کړي که فتح دی وګد کنو الف به ته جوړ شي کسره دی وګد کیا ضمه وا وزن کدی حروف لرا د خپل وزن نه وباسما دا وزن د دې حروف دا یو نیکی ده دا نیکی ده ها چې تخپل پوره کوشش کوي چې د قران الفاظ سم کم دا نیکی ده یو لسمه خبره الحركات الفخيمه والرقيقه ګوره مونږ دې مخکې کې وې چې معرفت د صحیح او د عليل نو ګورم صحیح حرف به هغه هي وای صحیح حرف هغه دی چې اوګد دی کو صحیح حرف هغه دی چې اوګد دی کو او دا غینه الف جوړ شو مثلا دا صحیح حرکت هغه ده فتحه چې وګده د کا او دا غینه الف جوړ شو مثلا با فتحه با وګده کا با با الف ته جوړ شو دا صحیح ده اته وګده د کا فتحه او دا غینه بل څه جوړ شو نو دا به بیا سي فتحه علیله به لکه توسه با فتحه به اوس دا به وګت کا به چیلای درنه جوړه شو پوه شو کنه نو دا څه شی دی حرکت علیله دی دا بیمار حرکت دی ادا کو کسره دا نو کدی وګدا کاو یا ته جوړ شو نو دا صحیح ده هکه دی وګدا کا او دا غینه بل حرف جوړ شو نو دا بیمار کسره دا ډاکټر له بوزا دې وجه انت کتاب والا لیکلی وي فیجب علی القارئ الحاذق ان ينطقها مسلمه لا شیء فيها د بنی اسرائیل د غوا په شان پیدا کې ها چې مسلمه لا شیء فيها هیڅ قسم عیب پکې نه دغه شان ضمن ده اوس کته کثره به با کثره بي بي او دې کو نو بي نو بي سي یا خدای دې دوه سوې با کا سره بي نو چې وګ دې کو نو بي بیا صحیح شو صحیح شو بي ولا بكم او ضمه کدی وګدا کا واو ته جوړ شو دا به صحیح ضمه اګه دا چې دی وګدا کا چې دا غینه څه جوړ شو د انګریزي او ته جوړ شو تفخیم په کوم حرکاتو کې دی او ترقیق په کوم حرکاتو کې دی ناول خدا په جنه دي تفخیم او ترقیق څه ته وایي ها تفخیم ویل کېږي عبارت عن تسمین الحرف حرف د غټ کو سین سره او دې ته تغلیظ مويخه نو تغلیظ تضواتر او تسمین تفخیم دا مرادف الفاظ دي نو په را کې تفخیم استعمالیږي اکثر او په لام کې تغلیظ د دې مقابل کې راځي ترقیق ترقیق څه ته وایي عبارت عن تنحیف الحرف نحیف نری ته ویل کیږي دا عبارت د دې چې حرف د نری ادا کو تنحیف نو ګورا د حرکات طويله حرکات طويله هم په جندر کنه حروف ماده دا غي د تفخیم او د ترقیق باره کې تفصیل لا ده چې الف د په هر ځای کې سي الف خو هر ځای کې څه د ساکن ده دا غي تعلق د ما قبل سره ده مخکې ته غټ حرف ته نو دا بم غټ ادا کیږي مخکې باریک ته دا بم باریکی بل دا داسې ساکن ده دا الف چې سکونی پر سترګو ښکاریم نه او د دینه مخکې همیشه د پاره فتح راځي ابتدا دې نه کیږي کثرت مخکې ناراضي ضمت مخکې ناراضي یو رای د جمهور دی چې د ما قبل تابع دی موږ مخکې ویلو او دویمه رای د بعض علماو د چې په هر حالت کې به باریکی دا خبره شی او هغه ته ضرورت دوباره نشته محققین قول دا دی چې الف با د ما قبل تابع ها او غدي کتاب کې تفصیلا دلته ذکر دی امام ابن الجزري په نشر کې ذکر کړی وي څوک چې الف بنره وي او د دې یو وجه دام د د غریب د کتابونو تجوید نه دي کتلی د صرف بعض کتابونه د تجوید راغستې دي چې مال القرآن د فواید مکیه ده او بس دا غینه توافونه کوي نو یلف مبارک وي د مخکې سره مخکې سره نه خبر باقی پاتې شول حرکات طويله او کته شي یا نو یا به مطلقاً باری کوي او واو به مطلقاً سوي باری کوي دا قول د جمهور دی خو دولتونو ته دای کې مراشي ته به خبره وکا چې واو د ما قبل تابع دی نو په قولو کې به واو ډکی وای ولعل الحق ان الواو تفخم بعد الحرف المفخمه خو بیان جهد المقل دا د شرح ده یو د جهد المقل دا بل هغه شرح ده نو په شرح کې وایي حق خبره دار چې د واو ډکواله پس د حروف مفخمونه ممکن نه ده ځکه بیا به بوی د یای ماده به ورکه جب بوچته او الان کې په واو کې وای د جبیړو دخل نشته بیا وړ کوشش مې وکړو چې زه په دې واو په دې ډکوالي باندې چرته تصریح وګورم په کتابونو کې چې چا کړی خو ما نه مونده د نارستو بیا امام مسعدین د تفقیم د واو خبره کړې ده محمد مکی نصر په نهایت القول المفید کتاب کې وایي هغه ذکر کړی خدا قول چې چا د تفخیم د واو ذکر کړه جمهور نه خلاف ته صحیح ده مراشد خپل پیروز تخ پیمانه شوی بیان الجهد المقل کې بیا دا خبره نو ګوره حروف مدو کې الف بیا ډکه دا کیږي چې مخکې ته غږ واو یا اباریک ته حرکات طويله او خبره مونږه کوله بل خبره العلاقه بين الحروف الجوفيه والحركات د حروف جوفیه او د حرکات په منځ کې تعلق څه دی حروف مد او د حرکات په مابین کې تعلق څه دی نو دی په منځ کې تعلق د کلیت او د جزئیت ته علاقه د کلیت او د جزئیت ته یعنی حرف مد کل او حرکات تر اجزا دي نو دواړه خبرې صحیح دي که داسې ووایو چې الف د دوو فتحو نه جوړ دی او که داسې ووایو چې فتحه نیم الف دی صحیح ده هم صحیح ده ها دارنګ په واو او په یا کې لکه مبرد صیب سیبوی صیب ویلی ابن جنی صیب او سیوطی صیب دا علماء د لغت دی علماء د تجوید هم داسې ویلی عبدالوهاب القرطبی صیب بل خبره مقدار د حرکت په نسبت سره د حرف ته په مقابله د حرف کې د دې حرکت څومره مقدار دی نو دکتور غانم قدوری الحمد قصیده کې داسې راغلي ومقداره ثلث من الام والاصح نصف معا والحرف رأسين ارسلا نو دې دا ذکر کوي چې راجع خبره چې دا سلسل حرکت دا حرکت سلسل حرف دی وای صحیح خبره ده دا یو اثر په دې کې راغلی په دې حرکات ثلاثه کې عن عبد الله ابن بريد عن ابيه قال د ذکر کړي دا بريده ده عن ابيه عن عبد الله ابن بريده قلت اثر عن ابي قال ده ذکر کړي مونږ ته به د قران د تعلیم او د تعلم حکم کېدو دای ته به حکم کېدو یا مونږ ته به حکم کېدو چې مونږ قران زده کو بیا سنت زده کو بیا فرایض زده کو بیا عربیت زده کو بیا حروف ثلاثه زده کو قلنا وما الحروف الثلاثه مونږ وې دا حروف ثلاثه سدي قال الجر والرفع والنسب التمهيد في معرفة التجويد حمازاني حمزاني العطار كم داس ذكر كري دا یو اثر وارد شوه خطیب بغدادي نو څوک چې دا اثر ذکر کوي په بار د حرکات ثلاثو کې لا اصل له دی ها بل خبره الوقف واثره على الحركات وقف او اثر د وقف په حرکاتو نو ول دا او پیجنا چې په حرکت دا وقف اولي کیږي مکی سے په الکشف عن وجوه القرات کې وای ان القارئ لا يقف الا وقد وهنت قوت لفظه وصوته قاری الا ودریږي چې کله د قوت ختم شو اواز د قوت هم ختم شو د الفاظم نو دی وجه نه دی ودریږي دا چې غنو دريږي نو بیا دا خبره مکی تیب کړي قوت ختم شو دیو جن تا دې ختم شو نو وقف وکا دا نه چې بیا لګیای لګیای لګیای لګیای چې پوجي جو تر غورځي کم کنه نو بس بیا ودرېږي بعض قاریان نو دا اخر کې ګوره چې زو سوام چې پریشر کمی کنه د سی ان جی نو بیا غلا ګاډي کې سی ان جی نه چې دا پریشر کم دی الټا باچو هغه تیز دی وای ولې نقصان دی پکې کنه نو دلته نقصان نه پریشر د سی ان جی کم دی تا ختمه دا حروف دی ادا کړ کمزوري ادا شول حروف کمزوري ادا کیږي ها تا در تر نشته نو بس درېګا نه نه خرې مګو خو بس درېګا غا تا در تر ختمه ده بس بل خبره سبب الوقف على الحركات دا نو دا خبرم کتابونو ذکر کړي او ما خبره ده بس کم چې مخکې الکشف عن وجوه قرات کې مکی څه ویلو اے داول کیږي دا وقف زید دمه ده موضع استراحتن ده او په دې کې سره د مو کې نو بیا دوباره بل څه کی نور ټکی شروع کی عبد الوهاب القرطبي صاحب وي معنا د وقف څه د په حرکاتو نو معنا یې دا ده چې د حرف چې کم حرکت او تا په وقف کو نو حرف د دې حرکت نه بن شو ځکه ساکن شو خو داسې ساکن به نه وي چې تشدید دې پرې وکړه تشدید دې پکې راوسته ابن البازش صاحب هم دا خبره ذکر کړې نو معنا دا ده معنا غره د وقف دا د په حرکاتو چې دا حرکت به ختم شي سکون پر عالو مثلا الحمدلله رب العالمین هاوس کتوه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم دا شپږ دي شپږ شپاړس مې ځانه جوړ کړ پوه شئ که نه یو څه شی دی ای تاسو ویلیم دي تاسو په د وقف باره کې هغه څو اقسام یاد کړ چا چا ته یاد دي یو خدا د چې وقف دی په سکون مح یو هغه دی تاسو چې کم یاد کړی کنه وقف بالاسکان وقف بروم وقف بالاشمام یو یو حرکت ته تا په وقف کو ها وقف هغه کې وقف څه دی کله په سکون مرادی کنه تر حرکت د وقف خبره ده نو ګوره یو دا چې وقف دی کو په سکون محض العالمین نون باندې څه شی او حرکت محض سکون دی پکې سرګن کو العالمین صحیح شو دویم دا د چروم دی پکې وکړو نستعين نستعين نو دا څه شی شو دا وقف به روم شو دریم دا دی دیتا روم صوتي وای او بل د اشمام شفوي نست ملګری نستعين ضمه اشمام اورم تاسو پیژندل خجی اوس چې کله یو سره په یو حرکت باندې وقف وکي نو بل خبره او پیژنې نو لسمه تنبيهات عند الوقف على الحركات په حرکات چې دی وقف وکړو نو سو خبرې ذهن تراولا دا چا ذکر کړي هل التجوید واجبن کتاب ذکر کړي د ذکر کړي چې په حرکت باندې ودرېږي نو څو خبرې ذهن نشین کا دی وای لأن الواجب في الحركة لأن الواجب في الحركات أمران په حرکاتو کې دوه خبرو خیال وساته یو د زمانی او دویم د کیفیت د خلی دا خو چې کله ته څه کې دا خبره د وقف سره نه لګي ښا دا خبره د وصل سره لګي چې حرکت وي چې کله ساکن کی دا اولنې دوه خبرې چې د کړي چې لأن الواجب في الحركتان امران دا صحیح نه دي ولي مونږ د سکو په حرکت باندې د وقف خبره کو او په حرکت باندې د تکلم خبره نه کو د ذکر کړي الواجب في الحرف الساكن ثلاثه امور په حرف ساکن کې درې خبرې لازمي دي چې یو حرف د ساکن کو متحرک د تا ساکن کو لکه رحمه باندې اوس توقف کې او حا ساکنه شو ورپسې بیا میم ده نو داسې مو آیا رحمه نو داسې مکو چې ته ټول زور پسو کې په دې میم باندې وکي هغه مخکینی حرف باندې راح رحمه نه رحمه د دې راتلو کې هغه لپاره تا په میم دمر زور وکړو تشدید به پکې راشي بیا ابن بنال بغدادي وای ساکن حرف کې دوه عیبونه پیدا کیږي ډیره تیزی پکې مکوا چې متحرک شي لکه موږ چې کوموي او دومره زور پکې مکوا چې مشدد شي اخیری خبره هغه حرف چې هغه متحرک دی فتحه ده په کسره ده په ضمه ده او ته وي نو د کوم کوم خبرو نه بزان ساتي نو بس مخ کې مو ویل شو چې ګوره ضمه کې بچونډې ګول کې فتحه کې بخله کولاوي کسره کې بخله کته بوزي حرکاتو کې به افراط نه کې په زمانه کې حرکت به کمې نه اختلاس به نه کې نو دغه خبرو خیال به ساتي دا په قاعده کې قاعده څه ګورئ درې پانی څو شو درې مخه سبق شو ها ته خبرم نه تا مخ کې ویلی بس وي وقف له الاسكان اصل واشم ورم فيه اذا ياتي نجوت من العدا لشما مضم للشفاه ولا تفه بصوت به عند النبي اذا تلا وضد سكون رومهم فيه محكم وذاك بإضعاف لإسماع من دنا ومنعهما في الفتح والنصب أوجبا باقی تاسو کله به وایي چې دې کې څه شی دی روم دی او کله به تاسو کتابونو کې وګورئ چې د اختلاس دی نو د روم او د اختلاس په منځ کې څه فرق دی نو دا شرح د غایت المرید هذا د المفید دا غینوم دی غایت المرید فی شرح المفید په دې 15 درشمه صفحه کې ذکر کړی وي والروم والاختلاس يشترکان اوس درته فرق ذکر کوي په من دروم او د اختلاس کې څه فرق دی وي دواړه شریک دي په دې کې چې دواړه بعض حرکت ته روم هم بعض حرکت ادا شو اختلاس کې هم بعض حرکت ادا شي وای په من د روم او د اختلاس کې نسبت د عموم خصوص ته دا روم اخص ده او اختلاس عام ده څنګه روم دا نوی مگر په مجرور او مضموم کې په حرکت مفتوح په په فتح باندې او په نصب باندې روم کیږي نه کیږي یا مرفوع یا مضموم یا مجرور یا مکسور او دا نه مگر په وقف کې په وصل کې روم نه درم الثابت فيه من الحركه اقل من المحذوف پروم کې دای چې کم حرکت پاتې شوی دی هغه کم دی او چې کم حذف شوی دی هغه ډیر دی یعنی درې میته ظاهر سو او دوه پټ شوی اختلاس چې کم دی دا عام دی یو خدا د فتح کسره ضمه ټولو کې اختلاس راځي او دویم ګره لا يهدي دا یو قرت ته کنه او دارنګي فنعم او يأمركم ګره لا يهدي په جلدی سره ادا شو فنعم ما کسره په جلدی سره فنعم فنعم ما او په یامرکم کې ضمه په جلدی سره یامرکم یامرکم دې طریقې سره او د اخر د کلمې سره دا خاص نه دی او په دې کې الثابت فيه من الحرکه اکثر من المحذوف چې کوم په کې ثابت یا ډېر دی چې کوم حذف شوی ا کم دی ادا وې د استاد نه بیا زده کیږي بیا ان شاء الله کال کې به دا کتاب شرح کو نو د روم او د اسلام په نور تفصیل باندې پوه شئ دومره ډېر د سبب ان شاء الله الدرس الثامن وایو دا بلکې بلکې څه